بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الديره دا مسائل و احکام دي د کوي په باره شي یې به مسئلې شری دي دا کلیه بیان شو د یې به باره شي چې لشکې یې به چې بیون دانوي او لشکې وی ډېرانوي به دا په وقوع د نجسات سره فورا مردړېږي د احناف مذهب دا د لوسي مردوړې شوې که خوان رنګ بینی بدله امام مالک صاحب چې نه چې خوان رنګ بی بدل شو ته مردړېږي امام شفیع صاحب چې قولتین ته رسیدلی وي دوا مټوي دا ډېر دي به دا نه مردړېږي او چې په دوی کولې ناکامه وي بیا مردړېږي که خوان رنګ دی بدله او ډېر یې به همیش په نه باندې چې لاس په لاس وي او یا به یون دی به اول ته مردړېږي چې د پلیتۍ اثر پسې جواب شي خوان بدل شي رنګ بدل شي بي بدل شي ایس د کوي مسلې که نه د کوي ولا مسلې د هغې قیدې نه خلاف دي کوي شي چې کیمه یې بدي که نه هغه بیون دا نه دي بیه شي خو نه چې نه دی روزي کنه په هغه د شي سره جمع وي او لاس په لاس کې نه وي اته لوګون د خنوي کې یون خو وړي کې وي خو پلیتی چې پور پروزي کنه د همیشه د پر دا مثلا د چې ټول مردور ده په دنه شل کړه ته مردور شي په دنه سلبشت مردور شي او په دنه شکنه بیا ټول مردور شي نه د کوي مسلې کنه اعتراض ده چې دا لږ کې بدی او ټول خو نه مردل شي همیشه ده پره چې مړکه ور پر ځي کنه بیا شل یا دیش کړو ته مردول شو دا چې چرګر پر دي بیا کنه سلويش کوي کړو ته مردول شو دا اې دې پر دا ځون تفصیل یې وروړو کنه هغه مسلې نه جدا چې ټیک تو کوي کنه مسلې اې دې کوشش احکام دي نه را مسلې دي کنه دا په دې فصل شو وروا دا د قیاس نه خلاف دي مجاز ده په دې اسناد سره د نسخ نسبت کیږي ته شوه ده خو دا مجاز ده که یای بری اصلي زمانه چا پلیتی و د یبو به د ټوله رو کړی لکه چې کیای رو شلو مجاز ده فدقدی لیکي چې نه دا ضمیر کی ته مارا جې کوه نجاست ته راجې کا چې دا پلیتی بری استلا شي چې پلیتی به پیوځي کی ته او د پلیتی بری استلا شي خو په دې هو شمار نو چې پلیتی بری استلا شي کنه په دې کې نه پکېږي و چې وکان نصف ما فيها من الماء او وی به یستل د هغه یې به چې په دې کې شي دي توار ته هغه په کولې وی پره هغه به بارو کوله خلیدا چې پلتی بارو کوله پلتی بارو کوله وی به بارو کوله وکان نصف ما فيها من الماء او وی به کنه اصل هغه شي چې په دې کې شي دي چې هغه به دي توار ته هغه به په کولې کې دي پره ما سا پلتیارو کوله او چې سمره یې به دي په دې کې شي د ټول یې بارو کوله اس کیای بعد میرا پوک شو کنه ا خاطر کنه او شو کتا چې د خاطر وکړه و د چنه و مینځه ا دې نه ضرورت نشته خلی خپل تیر لري کا و د پکنه یبه چې سمر دی په شدار وکړه ټول مرد شو ده ا خاطر د پښې پوتی وی د چنه د داسې تون دی پوتی په دې مردولې به دکنه دا په شدار سره پوک شله به اجماع سلف په اجماع دې کنه سلف سره په دې باندې کنه مخشه مسائل و احکام د کی دا بنا دی علی اتباع الاثار په اتباع د کن اثار بونه اثار نه سب کرام اقوال مرادی سب کرام اقوال چې کیمه د کنه روغلی دي د کی په باره شکنه پابند بنا دی دون لکیاس په قیاس باندې نه بنا ته کی مسله د قیاس نه خلاف دی قیاسینه په شدوا دی یو قیاس وی او بل فقيه ده بشر بشر مريسي امام حنيفه صاحب شاګرد ده ولش کې ټیک نو هغه وی کړه چې کیای دغه سره د پوکیشنل وړه اکیا څه کول چې کنه کیای بالکل د پوکیشنل ځکه چې کنه یو بچ پلیتیر په وتا یو بمر دوړې شوه دا خبر رکوع دی کنه خدا چې رکوع نه راځي بیا پسې وشولې هغه د مردوري به سره ولګې ده اپ سه مردوري شوې چې دا رکوع به نه بیا پسې وتلې دي چې نه خدا په وای نه شي چاټ پر کنه چې نه ځا مرکو در وځي کنه مردوري سره ګډېږي چې سه مر رکوع کنه ایب بیا مردړي بیا مردړي بیا مردړي کنه قیامت سره سیدا په صاحب کو وای نه شي کیا چې ور مردور شي کیا تکرار کړه چې دا بس مردور شو دې په کوله څه طریقه نشته کدا غي برو کوږه کنه خو نو سینې نه به بیا پکنه پرې چې دې باندې وروتلې وي او دغه یې به سره ولګي د مردوړي به سره ولګي د مخ مردوړي به پښه پوتې وي کنه کني به خاطه مردوړي دي هغه یې به بیا پسې مردوړي شي ا دې یا سلې نه وي کچې نه به بیا پسې بیا پسې مردوړي شي خو امیش دین داغه د نقل طبیعه ده او کنه د عقل په مستقل نه ده په عقل پسې نه درمي مسلمان به کنه پیغمبر ته او شریعت ته کنه لون حواله کوي کنه پیغمبر چې په کې مليار به کنه کدا کلی خلی کني او خلی کنه په دې مسله شي مشنه د عقل اتباع نه کی په اثر په صدري می نه په لدی چې په دې کنه ما خو ټول مرد شو دا خپل تی بارو کوډه و دا یبه باندې کوډه فإن وقعت فيها بارة أو بارتان من بار الإبل أو الغنم لم تفسد الماء کچیر پریواتا یا پکیش کنه پچا بارا پچه ته ویل شي او بارتان یا دوی پچه پښوته من بحر الابل دیش پچه نه اویل غنم یا د وزې مې پچه نه لم تفسد الماء دا یې بنه مردړوي په عربي ژبه شي کنه د هر حیوان د ګنګي خپل په نومینه دی کنه ایش ولا یا د وزې ولا یا د میډه ولا کنه ګنګي ته بارا غته ویل شي اختصان و دا واجب سر گوش نی که چه احسان گوشه دا واجب گوشه دو کنه اضافت بیانی دا واجب احسان که عین احسان دا اغا دا اغا دا ان ابار الفوات فلواتی احسان نسا مراد دا هر اغا دلی که دی قیاس نه خلافی قیاس جلی نه یه تا احسان ویتی وی کنه هر اغا دلیل چې د قیاس جلی نه کنه خلاف دی اغا احسان بلل شي کنه ها که نقایات وي او که حدیث وي که قول د صحابي وي که اجماع وي او که دا کنه خیاس وي خو دا قیاس خفي وي بل قیاس جلی وي او دا قیاس خفي کنه هغه معارض وي بیا دې قیاس خفي ته چې د قیاس جلی معارض دی ته احسان ورته ویل شي دا دې کنه احسان به ضرورت ده دو ته ضرورت ده کنه نه آیات شته نه حدیث شته کنه چې هغه آیات وي یا حدیث وي کنه چې په پچا باندې نمبر درځي نوی یې د پرکنه سرینه پټاوین کی هغه سرپوش نوی ځکه چې کنه هغه چشتان خو وینه د کیای چې چا جوړ ده کنه خلک دې پر جوړ کړ دا باز د نره کنه غم نکو چشتان لري نه که چا حفاظت کو بیا ا دې کنه داړه مړه نه وی کوي شي یا سرپوش نه وی کوي شکه ځکه بربند وي والمواشي تبر حولها زنور کنه هغه پچ کو دی چاپ چپیرا ا دې کې تا کنه شپونو خلکو زې میړي ورولي په دې کې یې پړوي دو تک نه زې میړي پندېری نیه غوړه وی نیه کنه سرپوشي فتل کی حریف فیا بیا بوت کنه د غپچ کنه ا دې ته ورکټوي بود روشي کنه د پچ خپل ورتی لري نه کچېره کنه په دې پچ باندې مشکې نه کيون مردوړو بلی لکه څنګه چې قیاس ته قضا دوی چې رښتیا بدی او په دې ور په ورته په داسې ضرورت رولو تنګي روله و از ضرورت تبيح المضرات کنه هغه قاعده یې فکر ولا چې ډېر شي نه کنه مجبورې دی وجه نه ضرورت دی وجه نه کنه مباح شي کنه دوته دا غمی شپوکو بلل فجر القليل عفوا نه لږ کې کنه پچې دا معاف وګرځول شي له ضرورت یې ا ت ن ج ي د و ج ن ا زرت د و ج ن ا جرك يا مفتي و س ي و ا د ي و ب ت و ش ل ك ن ا فا إ ن وقعت يا بارت مبارتانه کچره کنه وجه دا وی لکه چې هدی مل بیان کنه چې په داسو ضرورت ته په داسو مجبوری دو کنه بیا په داسې د موت او د ګډې فرق نشته پښه ځنګل په ورشه کنه رګه پچاوي او پښه موت اوي هغه کرغه په چوا کنه صحیح په چوا کنه منکسره وکنه کنه او که د وزه وا که د میوه وا کنه او که د یشونه ولا وا بلکې کنه کا غوشیو وي ځکه چې په ځنګل شو کنه دا غوا ګرځي غویو نه ګرځي د خلیفه چې کسان دو کنه بیا خیسا او کنه غوشیو دا که په وتلا چې لشي به پابا نه مردوړه ځل خو پاشا د خلیفه یې خو نه ګرځي په ځنګل شي غوې رمې دي کنه غویو نه رمې ګرځي خلک دا څه څه دي په شي البته ا د ساري ولا و د کلي ولا کنه د کيري ولا کيون کنه ابي به پيوا په چامر دريږي ځکه چې پاټه وزرت نشته خو چشتان لري کنه نگران لري کنه حفاظت یې کو یکر ولا خلک سرپوشي پويشه وي داري مړي پويشه وي کنه زنور کی څنګه نه پرېږدي چې تا دې کپچا پرتای بیا کپچا غړوي حفاظت یې کو کنه نه کېره پیو نو د کله کلی ولا پیو نه به پیوا په چا به مردري ځکه چې پاټه وزرت نشته ځنګل پټ وزرت ته او زنا کنه کې تبینا بل وجه به شي کنه چې په دې پچو باندې نمبر درځي په یوه پچو باندې دا وجه نه پښوي چې دا هدې مل پښه کنه چې ضرورت ته مجبوری دو وی چې پچو ځکه نمبر درځي چې دا پچو وی چې سخت وي او په سکه د کلمې غړوړې باندې کنه غړاوي و سخت وي کنه بیا هغه یبو جذب کو کنه بیا پلیتی په یبه شي به حل شي او چې نشي وریا وریا پرته وی کنه سره لګول یاد وی کنه ا د ګرمۍ و د حرارت له کیسه نه پښه سیکه چې سره ګرمې شي دي دا به ډاډه شي یو یبه جذب کړی وی پلیتی به پښه حل وی په یبه شي ځکه په یو په پچ باندې مرته لري کدا غا واجبي چې هغه پچ سخت دو یبه نه پنه وځي کنه خیره دو اوس یبه کنه خپل پښویږي که دغه وجه وي چې ضرورت ته مجبوري ده بیا به د کلي و د شک نه ځنګل و د ښار کې یو نه فرق سره کي ضرورت کنه به فلوات په کوینه سره ذکرې په ضرورت به نشته هو به د غوشیه و د کنه ای بادره بادره کسا یا غوشیه کسا یا لت کسا په چې کنه دغه فرق نه بیا نه به په ونډه نمبر دړي ضرورت په ونډه شته وکړي وي په ونډه نمبر دړي وکړي استثنا دا وی چې په چا سخت او پابند یې بنکنه ودی یې بنجذب کوي به د لده غوشې فرق په سره کې که نه پای مردلې خو د کلي و د ښار که نه د ځنګل وکې ونې فرق به نه وي نه به کلي وک مردلې نه به ځنګل وک مردلې وي هدې من خدا وجه پېښ کړه چې مجبوري دو ضرورت تا که نه خامخا د ځنګل ولا کیونې ته دغه یواني مپچه ورته وځي خو فتوا په دې دوه کن چې د کلي کې یو نه نه پرهري په دې تقدیر بندا کنه چې دا اختصار و د وجه ضرورت شي کنه دا حضرت لکه څنګه چې ځنګل په کېلو شرا د کلی په کېلو حضرت شته زنور په کېلو شرا یا ډېر دي او دا هڅه کنه زنور خلاصېږي کنه ای بدل خو چې سي سي د کی په طرف درې می کنه دا هڅه خلاصېږي و د کینه کی څنګه ګرځي اگر کا د کلی کنه کونه حفاظت کېږي کنه خو د پچې نه بچ کېږي اکثر کې پوهې کنه هغه پچې وی کنه اور کوي نه فتوا په دې د کنه چې کاکلی کوم دي کله ځنګل ودی کنه ا په پچه باندې په دله دې باندې په دې غوشي باندې په لړ باندې نمبر درځي کنه کا پچه وی کنه وکالت وی کا غوشي وی کا دې کلی ولوي کا ځنګل ولدی کنه ټول په والا شته ول شو ا ډېر چته ویل شي وچ هوا یستر نادر الیه وهو ما یستر نادر الیه په دې شي کې یو کو لغه ده چې څلورمه حصه د یبې مخ یې نیولا وي که نه درې حصه یبې مخ برباد دي و څلورمه حصه یبې که نه پټ کړی وي دی پچه بېدا ډېرې دي بېدا که نه کیا یې مردول کړې ده که د کلي وي که د ځنګل وي یو قول دا چې درېیمه حصه د مخې پټ کړی وي که نه دوی حصې جواب وو د یوه حصه که نه بلکل پټ کړی بېدا ډېرې دي و چې په دې ناکامي بیا کامې دي درېیم قول دا ده چې نه چې که نه حقیقتاً ډېر وي په نیم نه که نه د مخ د یوې مخې نیوله د پچه او لږ کې و د بربان ده که نه به دا ډېرې دي او که ډېرې یې به که نه خلوصه وي ولږ کې که نه یې به مخ پرته وي بیا دا کمې دي به په دې نه مرګ شوه ورم کول دا ده کړه چې ډېرې ته وي که چې کړوتې چې رکوړي چې پچه نه وي خالي هر کړوتې چې رکوړي به پچه پښې وي که نه کایوالي مې کړ سفر کړې به دا کمې دي که نه بیا نه مرګ شوه او بل کول دا ده چې ما یستقصره الناظر الیه ډېرې کته ولې شکان چې ډېرې وګړي کتین کا دیګه تا حکیم سره یې کړ چې په دې مسله باندې مبتلا شو ده هغه چې وګور چې ته ډېرې ولې در شي دا خپل انصاف کو چې ته ډېرې ولې شي به دا ډېرې دي کړې به مردور ده او کای ته کامې ولې شکر به کامې دي بنده مردور فل مروی حنیفه انا به حنیفه رحم الله پیغه روایت چې امام حنیفه سره نه نقل شو ده وعليه الاعتماد په دا کول باندې اعتماد ده دا معتمد کول ده کنه پرې ما ته ویلي چې امام حنیفه صاحب نه کنه ا تقدیرات په وریو شي کنه کیم نه کچې سو وی تقدیر وی اندازې وی کنه د کبیره د مقدرات نه وی او پاګه شې سنت موجود نه وی کنه به امام صاحب کنه حواله کوي را دې مبتلا به هیته لکه طلب مثلا مې ته ویلي وی کنه چې خلوص ا کنه امام حنیفه صاحب خپل سړی ته ولا کوي چې سړی خپل په کوي چې خلوص تاو کنه شته دا که سای چې کوم کار پرې کې بده ورغلا دا او دا پچې پښې مندلې خپل دا پکې وته کو چې دا ډېرې دي کا کامې دي کړه دا ډېرې ولې ده شو کنه بس دا ډېرې به مردود ده میر به سوي چې دا ډېرې کا کامې ځکه چې سایا پندره ولا پډېرې بری شي نه حدیث ته نه یاد څه امې څنګه کته پونښتا دا د اجتهاد مثلا نو کنه په دې شهر سای خپل مجتهد خپل دا پکې پسو کو او په دې باندې اعتماد هدې مې چې دا کنه امام صاحب درا سره ډېر موافقه ده مخله به کنه د سعودي لشتا ویلا شي بټي دی یا کټو دو کنه اکثر کنه زنوار په دا موقع باندې پچې یا متیاز دی کو کنه چې ټول وشلا کنه اځه کا پچې یوال دی پچې روکله قالو یرمل بارتو و چې عالمون فرمایي چې دا پچې به زر کې وتري راشي و یو شب لبر و د سعودي به شل شي کنه یعنی سودا نه په مردري کنه په یوالي مپچا باندې کنه چې زر کې وتري راشي ورانګي په شکړه نه وي لمکان ضرورت دی وجه ضرورت نه پدې شاده ضرورت ده و یا به ملخای خورلا دا یا کنه غنم نیمیه چه تا کنه فصل دولای خوری دو کنه هغه دونه نه کنه دا گندگی جوړ شوی دو کنه دا ور بدل شوی دو کنه بدبوی تا فساد تا غذا وا پوکا غذا وا کنه چې هغه نه دا بدبوی جوړ شو دا ورسته شوی دو دا ورسته کنه بدبوی تا فساد تا نه دا مشابه دو گندگی دی چرګ سره چرګ گندگی نه هغه دا غنم دی غنم جوړ یې کنه وخوړل خو هغه نه دا شی جوړ شو کنه په میدا شي کنه بدبو اصل ورسته شول کنه مردور دي ولنا اجماع المسلمين على اقتناء الحمامات في المساجد مع ورود الامر بتطهيره بتطهيرها امید پر دلی اتفاق د مسلمون د اجماع د مسلمون دو پس ترې د کوتارې سره په جماعتې شي سره د ورود امر نه د جماعتې په پکولې بونه یو طرف ته شریعت د جماعتې د پکولې کنه امر کړه ده کنه دا یې په ټوله بیا سره شي دې طرف شخای دې په نبو دې ټوله مردوړي دې ټوله بیا سره شي وقال محمد لا يزح الا اذا غلب الماء امام چنا نبی شي ته لیکنه د کیای پوکتا مگر وتا چې په یبه کنه په یبه باندې هغه باول ډیر شي یبه کامي و د باول ډیر وي دا وتا مردور خوندا خو به د یبه مطلق نه شو پوته فیخرج من ان یکون طهورا لکه دې نه ودی کچ طهور شي کنه عرفات چې ورسې دا لیکل ته یې دا کنه هغه ته یې نوم دا کنه ورنا دا دې کنه یو قبیله یې سدلا په درګار شه مشته په شه کنه ا دې کې تا دا حق منسوب دا کنه هورنیین نبی سم ته دا یو فد ورغله و دې دې کل غاډه ولا خلق مدینه مرته او مدینه شکنه به مرور شول غړې وپړته دې کنه رجینه و دې یو شول کله لای چې پولا کې کنه دا به سم ته شکایت وکړي چې میخو بیمارول شولي بیا به سم کړه دا مشره وکړه چې د کوم بیت المال ولا یشي صدقه ولا هغه ته ورودی تا خپل کنه هغه شپې وو کنه هغه به وله کنه هغه ته ورشي چې مې دا کنه اځي کا مستشي تا ولا هغه بولې ايش نو دا سعودي نه ايش دا کنه صدقه یشي ولا تو سه بیا ورشي تا یره چې لول کنه دا علاج شي کړه هغه بولې بیا ايش نه سعودي بیا ايش کنه بالکل رېګ نه مې جوړ شول هغه وفات شو نبی اسلام کړ اته کنه کشف شو چې د مزکه پر وغلا حالانکه صحابي ده او دې مرکه اعزاز شو په جزا څخه چې یخ مولینه فرشته وي ته جوړې تر کې دی به ډېر فرشته کې دی او بیا چې په کبر شک شو نو بیا مزکه په مندر وغلا نبی اسلام پښتنه وکړه چې دا اخر کنه چې کې سام ملک چې مزکه پر وغلا کنه چې وروره پښتنه وکړه دا مستحيل شوي دي وروسته کنه بدبوي ته ورکنه فساد ته كم شاي كچه بدبوي شي کنه ورې شي کنه بیا نه مردود شي فسار کبول ما لا يكون حمور نه دا کبول راشي لکه اکنه بول دي حیوانات چې غش نه خوړي انسان مولا خو ځکه مردود یې بوې کنه چې دا بدل شوي دي کنه ورسل شوي دي بدبوي شوي دي بدل شوي دي هغه حقیقت نه پوتې شوه وتویل ماروا رویا ان عرفا شفاء محيان تويل لي حديث نه چا کنه نکړ شو دا چې په نه نه باندې کنه بسم هغه بول شي وي پاشه به تويل وکي چې نبی سم ته ملي مو ادي شفا کړ په طریقه دی وخت سره ادي کې د مرور ته شفا او علاج کړ په دې بول شو نبی سم ته ملي مو کړ چې دا بول علاج ده نبی سم په همبار ده او وحي به تطلع کنه اذا كان بمرونه د علاج په وحي سره پاتو ته لګولي و دا خو میرا سوي کنه چې کتر یو بیمور و او دا یقیني پاتو ولګي دا چې د بیمور کله علاج دغه متیان دي یا د بیمور کله علاج دغه شروع دي کنه چې دا غا شروع وشي یا دا متیان دي وشي یا کنه دا ګنګي وخوري کنه به بدرشي کنه بل هم ویل کنه چې هغه د په حق شي بیا جایز دي کنه د په حق ني مرګ لري خوري دی بیا سملوي دی ا د دورای ده هم مش ځکه ده فلشي ولا مش وی کړی به د طبيب د خو لوي کنه ډاکټر د خو لوي ځکه چې څوک نه وحي منقطع ده او څه فکر په مار نشته وحي منقطع ده کنه کیم سای چې چاته بیمور ته وی کچې ته علاج په دې متیاز شې دا یا ته علاج په دې وی نشې دا ابه طبيب ډاکټر به تجربه د وجه مې کنه تجربه یقیني شاینه دا وقتی علم نه ده نه اس کنه کچره کنه بل چا طبيب او بيمور ته ویل چې ته علاج کنه په دې وینې شدا یا ته علاج کنه په دې متیان شو کېدا یا په دې سره په شو کېدا یا په دې کنه حرام شدا کنه اې دې پر به هغه شای نه وی خلول لکه چې دا کنه کتی علاج نه دی یقیني علاج نه ده دا به د زور نه وی کنه یقین دا خبره نشي کېدله او نه به سمو خبره خو یقیني وه بطور علاج اندی جایز کنه لا يحلو شو ندی کنه حلول شل دی که بول دی ما یکلو لحمو لیتا داوی دوری دی طریقه بنه لأنه لا يتيقن بشفافیه ځکه چې یقین شي کېدل په علاج سره په شفا سره په دې شي کنه دا خو کنه څه وحی نه تر ولې خو کنه تجربه دې به تجربه مفیده دي یقین نه مفیده دي ځوان وي فلا يورز عن الحرمه د اعراب بل شي کېدلا د حرمت نه چې حرمت قطعي ده حرمت یې قطعا ده او شفا یا علاج چې څه کوته وي کنه اب زونی خبره وي اب قطعي نه وي کنه حرمت ته به کنه انتقال نه کیږي نه امام صاحب مې کنه تدوی بالمحرم د جزا په حرم شي باندې علاج کړه د نه جزا چې ډاکټر کو کچ دا شای استعمال کا او ته په دې باندې ریښه کنه امام ابي سنه په دې سره متفق ده چې مردود دي خو کچره کا طبيب او کنه معالج او بیمار ته ویل کچې دا باول وي شکنه په دې برېښه به حلول دي لتداوي درې دې طریقه باندې کنه لرکی څه ته پوس کې څه دی وجنه نبي سما دا کنه لاجو تر سو کان بلکې چا تجربه وا او کنه غریب زور وو پرېګدلو بیا کنه هغه دې پرا به حلول دي کنه په حق باندې بردوي چلا شي وعند محمد دا دوی په محرم زو ته مسله دو کنه په حرم شي باندې علاج جایز ده کنه جز کنه علمون فرمایي چې کچېره کنه طبيب حاضر وو تجربه کار ختبي وو هر طبيب نه طبيب کنه حاضر وو تجربه کار کنه ډاکټر وو ماهر ډاکټر وو وای کنه یو حرم شي ته وصلو کچې ته کنه دغه استعمال کې یادا دوری وخورا ده کنه وا مردود شای وکنه او بل متبادل علاج وانا اذن ما سوا چې کوم دای په لیکي کنه حرام اذن ما سوا ته کنه بیماری کنه بل متبادل علاج نشته چې هغه پوکت کنه پوکو درایوي او دا کنه غریب ګمونی دا غلطار کنه ماهر وی دا غریب ګمونی چې په دې سره به د بیماری شي کنه بیا تدوی بل محرم جایز ده پتا په دې دوه کنه راو ده غریب مونی چې په دې باندې سای بریق شي بیا اوبر متبدله نه وی کنه بیا دې به مور دې پر دې حرام شي استعمال جایز ده څنګه جې شو چې په دې شي شفا نشته ا دې کې طویل لا حل څونه کنه چې په دا وخت به دا حرام نه ده ان له لم یجد شفاءکم فی محرم علیکم کنه کوم شي چې په لا پتو حرام کړل پښه ته شفا نه مکرره کنه نه چې کله ته ته یو کنه طبیب دې ته وی ډاکټر یو کنه چې دا کا ته علاج ده بیا په دا وخت دا حرم ده پته شو کنه حل شو ده ته پر جایز ده سمه که چې کله کنه حرم چلېږي چې حرم ته ویل شي کنه ولې شي پالش ته پښه کنه خو چې شپه پښه رولا او ته ډاکټر وې کنه د حرمت نه بدل شو ته په حق به دا حلول ده بنده حرم